وای دا چې کوم د اعلان درته نه फायदा وکړي دا بغیر د مشقت نه لکېږي د دې لپاره با تکلیف برداشت کول غواړي انسان چې کوم نو پیدا د مشقت لا د چې کوم نو تکلیف او مشقت کې پیدا دی تکلیف او مشقت به کول غواړي او د کلی اصلاح لپاره چې کوم نو درې اصول ذکر کړي لا اقسمو بهذا البلد شاید د چکندنو دا کله چې په دې کلی کې لوی مهنتونه شوي دي ابراهیم مهنتګوا او اسماعیل او ستا چکندنو مهنت او مشقت وان تعلم بهذا البلد او دورا او ته چې کمندنو روا غړل شي د وینې صاحب لیکي لیکي چې خلکو درته مشورې وکړي چې لیا تلو کا او یذبتو کا یو تلو کا او خجو کو چاغي وی وی باسي ذکر نه وی وځنی او څه چې نو روا غنل شوی د وینې ستاب دي کلی کې و والد و ما ولد او فلا روا غچ دي ګولې او فلا روا غچ دي ګولې تکا خلق انسان فی کبد یقینا پیدا کړم د انسان په مشقت کې کای ګمان کوي چې وسبون لري په دبان یو تن یقول وای الک دمال لبدا خرج می کمال ډیرو دومره بینری می جوړ کړی دومره می چې کمندونو پوسټری چاپ کړی او خود ولسانن او جبا او دو شونډي او خودلی مینه د تو دلاري فلق دا ملا کبا نو خو نو خو دې په ګونډای باندې و تکلیف برداشت نکوم وا ما درا کملا کبا او تا د صدا په سو پتا چې صدا ګونډای سچي خبر کې فقره کبتنا زاد ول غلامانو او تام بیو من ذی مسغبا یا قران کور کول با غرض لوګه کې یتیمان یتیم لرشت یتیم رشتہ دار لا او یا غریب د خاور والا چې خاورو کې ککړ ناشتي او بیا وی دا کسان نه چې مان راوړلې وتواسو بالصبر ایو بل ته وینا کې د صبر ایو بل ته وینا کې د ترس کولو اولائک اصحاب المیمنه دار الاخلاص والا او کسان چې انکار کړل دا چې زمونږ نه دار الاخلاص والا په دې باندې اور باندې کړی شوی سورۃ شمس کې اوس کوم دنو د انسان ته وای چې کم یو سړی آخرت ګټي نو دې کا مضارع وي دنیا دې بشان چې کم دنو مضارع د دنیا دی او فرض انسانانو ذکر کوي به اعتبار لقائد چې چا توحید منل لري چا نه منل لري واشمس وضوها زکات چې پاک کړي نسلا وقد خاب من دسا او ناکام دی هغه څوک چې وردن نه کدی لرا کفر او شرک یا نسبت درو کړو سمودیانو بسواغوا د وجه سر کشای دینا هر وکی چې پاتې دو بدبخت تر دی اقالهم رسول الله نو وی دی ته پیغمبر د الله خو خدای الله نمبر داغي یعنی پریګری سموای وتا گوار چې کمنو شپا اذا یغشا کله چې دا پټ کی وانا اذا تجلا او گوار ورځ چې کله چې کمن روخانه کی وما خلق الذکر والانثى او هغه چې پیدا کړی دی الله نر او ماده ان سعیکم لشتا چې یقینا کوشش تاسو له مختلف نو هغه چې ورکړه او ورکړه او کړه چې څور کول مناسبو فائدہ ورنه کی دل رحمان د کله چې د علاق شو ان علينا على الهدى یقینا بمن باندې خامخ هدایت وان لنا على الاخرته الاولى او یقینا من سره دې موږ د پاره د اخرت د دنیا نو یارون تاسو لره د ورنا نارن تلزوا هغه ورنا چې کوم دنو ګرم دې لمبو والا نو ډډو ځکی په دې باندې نه وسوځي په دې باندې مگر بدبخت الذي هغه چې کذب او تولا چې درو دې غنل او نسبت درو کړه واوړې دو او زردا چې بچ بچ دې نه پرېزګار هغه چې ورې کمال خپل یا تزکا او ځان پاکاو ومال احدن او نشته دې یو تند پاره د سره سه احسان چې بدل ولا ورکړې شي یعنی د باندې چا احسان نو کړي فمال احدن انده من نعمت تجزا من نعمت دی احسان نه چې الله ولا ورکړی شي الا ابتغاء وجه الاعلى مگر د پاره له ټول در ځامن تیا در دې چوچاته او زردا چې خوشاله وشي الله سورۃ زوحانا تر اخر تر قران پورې پدې کې چې کمنو اثبات د مقاصد اربعو څلور واړه مقاصد ذکر کړي قران کریم کلاسیکی نو خپل مساله بیا کی فاتحه کې مثبات د مقاصد اربعو نو دلته بیا چې کمنو مثبات د مقاصدو په اولی صورت کې صداقت د نبی علیہ الصلات والسلام او تسلی غتا او د نبی علیہ الصلات والسلام مقام ذکر کړي وضحا والليل اذا سجا اواز چې کمنو وخت تاخت او شپه چې کله تیار شي نه د پرې خو د تعالی رب دی او نه د سره بغوس کړل ولل اخرت خیر لک من الاولى کوي سره دې بند شي خدا دا سکیږي نه چې کله شپه یو کله رڼای ولل اخرت خیر لک من الاولى او خامخ اخرت غره تعالی د دنیا نه یا هر رستنه حالت بلدا ولنی نه غوري ولا سوف یوتیک ربک او زدا چې درو کی تعالی رب دی فطر دا سب خوشاله شي وعلم یجد کیتیمن باوا آیره مونږ د څه کمنو یتیمن بی پلارانو باوانو زائد الله درکو وواجدک ضالا او مونږ دې تعالی د څه کمنو یارانو پریشان په اسلام مخلوق کې چې تاسو ډیر فکرو آیت النور کې مونږ دې وضاحت کړو فادا چلی در تو خود د بیان واجدک ضال واجدک عالم فاغنا او وی مونږ تعالی را عالم غریبو فاغنا نو مالدار کړی د خلکو نه په قران باندې چې زړه یې دغه مال نه مور کو عمل یتیم فلا تقر هر چې یتیم دی فلا تقر نو مر فاین مالو سر یسرا یقینا سره د تنگ تیار آسان تیاوی او یقینا سره د تنگ تیار آسان تیاوی په عین د تکلیف په ټیم کې یو راحتی چاغت کمنو نیکان خلق محسوسي چاغت توجه ال الله وی د عین د تکلیف په ټیم کې پس د تکلیف نه بعد الوسرنوي انم حال اسر یسرا نالم وترسم کې او باور کند کیا سره هم جور را کم تر کند جړ جړم هوا نالم او ترسم کې او باور کند کیا سره هم جور را کم تر کند انما الاسر یسرا فاذا فرغت فانصب نو کله چې تفارق شي د نور خلقو د بیان نه فنصب ځان ستړی کا په عبادت الله کې وایلا ربک فرغب او رب د شوق ساته سورۃ 3 کې ترغیب ال تبلیغ او دلائل نقلیه وګورا سمر ځانونه کړولیو ابراهیم ته وګورا موسی او عیسی ته وګورا ځان بکړول غواړي بیا کم دلرا واپس کم دلرا لاند دلاندنا الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې مان راوړل او عمل نه کوي نو دې لري اجر نه ختمې دن کې فما يكذب كباد بتين نو سشن باعث کی تعالی بدر وزن کول بدر وزن کول استاد کوم قیامت لرا فرض دې خولي بیان نه علی صلی الله بیا کمل حاکمین آئین اللہ مضبوط فیصلہ کون کے صورت عالق کے مقاصد اربع بیانی او اکرام د انسان په قران باندې اقرا بسم ربک الذی خلق لولا چې کمندنو اقرا بسم ربک الذی لولا نوم درته آزاد چې پیدا کړی پیدا کړ انسان د وینې چکینا اقرا وربک الاکرم روانه چې کمندنو اورم دې عزت مند عزت ورکون کړي هغه ذات علامه بالقلم چې پویا ورکړه په قلم باندې پویا ورکړه انسان را پاره چې نه پوی دو نو کلا انکار نو پکار حق دارا چې نه انسان لا اسوا یقینا چې کومنه دا انسان چې سرکشي کوي هر را استغنا چې د ولي د ځان خپل مال دارا ان الى ربک الرجا یقینا استاد واپس دا ارایت الذی خبر دا کسنا نه چې من کوي باندا چې کله یې مونږ کوي ارایتا خبر تو انکار علی الهدى کی دې په ہدایت باندې او حکم کې په تقوا ارایت ان کذب او تولا کده چې کمن نسبت ضرور کوي اوړي عین پویږي دې چې یقینا الله علی دل کوي کله ان په کار راځي کله مانا نشو فلانس فام بن ناسیا خام غاو بنی هم دلال سر کونډک نه دا سر کونډک درو جن او خطا کار نه راو دی بلی دی بیا خپل مهلتیان خپل پارلیمنت وسم دی راو بلی یقینا راو بلم زبانیا ازبانیا فرشتي نه دا په کار انکار ممارا چې کمونو دو او سجده او کاو نږدې انشاء الله تا سورته قدر کې ترغیب ال قران راشه مقاصد قران نزدکی شپه په الله عزت مند کړه نو تا په الله عزت مند کی ان انزلنا فی ليله القدر یقینا نازل کړی می دی را د قران لرا په شپه عزت کی او تا د څه خبر کړی ته چې څه د شپه شپه عزت شپه عزت لان غوړ د زور میاشتونه ناز کوزیږي په دې کې بارش دی او جبرئیل علیہ السلام فی یا په دې کې باذن ربهم په حکم درابي من کل امر سلام راوړي د هر امر سلامتیا سلام یا حتا سلام دو ځلې دي سلا تا پاس را چې کم دنو سروا سبا ترخه تو پوری سورته بینه کې زورنه چې کم دنو انکار د پیغمبر باندې او امتنان د الله رب العزت احسان د الله رب العزت پر علی ګلو د پیغمبر سودا ورته دې کتاب والو د مشرکانو دا خیالو چې دې تبع الله پیغمبر نه را لګي او به دې ودا کسان دي او نو امر یو نو بنوي منفقینا پاس کیدون کی بيد امر او د نهینا حتا تاسیهم البینا تر دې چراغ دې تبینا صاف بیان او دلیل و تراغه رسول من الله یاسو صوبه متعارا پیغمبر سره بد الله نه چلولی چې کمنو بیان کړي صحیفه پاکی کړی شوی فیا کتب قیمه په دې کې مضمونونه مضبوط مضبوطو فما تفرق الذین اختلاف نو کړه کسانو چې ورکړ شو د کتاب مگر پس دې نه چراغ دې تبینا صاحب دلیل وتراغه او کوم نو کړ شو دې ته مگر دا لیعبد الله مخلصین له الدین چې بندګیو کې دا الله یوازې کوم کې هغه الله لپاره عقیده او شی چې کم دنو هونه پایو طرف دا الله صرف د الله پابندیو کې مانځ او ورکی زکات ذالک دین القیمه او دا قانون مضبوطو ان الذين يكنا کسان چې انکار وکړو انکار کړو کتاب والو مشرکان نه نو په اور د جهنم کې همیشه وي پدې کې اولائک هم شر البریه دا خلق چې دار بدتر د مخلوقات سورۃ زلزال کې مسله د قیامت ذکر کړي اذا زلزلت الارض زلزالا هر کله چې اوجلا کول شي زمکا زلزالا پجړه پلاغي باندې اور او باز زمکا درانه بوجنا یې مړی مراو باسي ستروس پین مراو باسي وقال الانسان مالا وای به انسان چې شوی دی لرا په دا قرض باندې بیانې بلا خپل حالات چې ما باندې څه شوی دی او چا څه کړی دی دې وجنا چې رب دی با حکم کړی دی تا یو مېزن په دا قرض باندې شیبا خلک چې ګمنه اشتا تا ګاډ وړ لیورا مالون د دې لپاره چې خو ځل شي دي تا عملونه دي نو چا چې عمل وکړي په شان ده پس امه په مې عمل نو چا چې عمل کړي په شان دی او ذری غوړه نیکی نو ویني باندې لرا چا چې عمل کړي لکه ذری باندې ویني باندې لرا سورته عادیات کې ترغیب انسان ته انسان و انسان مالک اس چې کوم دی نو خپل مالک تابعداري کوي او تاسو چې کوم دی خپل مالک تابعداري ونکړه مرز د انسان مینا د مال مینا د مال دای چې کوم مرز مرز څه دی چې د در انا شکر دی لربی لکنود سبب د مرز څه دی فالموریات قدان اغوال چې کمدن هغه ووري سن کې د سمانو نه فالمغیرات صبا او اړې چې کمدن عامله کون کې په وخت صبا کې فاثر نبی نقا هر پورته کې به سره جوړیلا او اسد نبی جما نو په میا څور دی به سره ډل دشمن تا میا څور روان دي وګورا اس چې کوم دی قال خپل مالک د پاره سکی او تعالی الله د پاره یې سن کړلو ان الانسان لربه لکنود یا کیا انسان چې نه رب له نا شکر و ان ولا ذلک لشهید او یقینا دې په دې باندې گوا او یقینا دې په مینا د مال کې ډیر سخت فائن کویږي دې چې کلا راپور تکړه شي هغه چې بزلونو په قبرونو کې دي او سلام عافی صدور او کارا کړی شي هغه چې بسینو کې دي یقینا رب دې چې په دې باندې په دا خبردار دی سورته طارق کې فاما من ثقلت موازینه نو هغه څوک چې دراري چې تولونه هغه وي په ژوند خوشاله کې او چا هغه څوک چې سپوږ شو تولونه فهم هاویا زائد دا وصل دا هاویا تاسو څه ده پتا چې څه ده هاویا اور د چې کمنو بلیدون کې او ګرام دا څه د آخرت نه غافل کړي دنیا دې نه غافل کړي سورہ تکاثر کې تزید من دنیا الہاکم التکاثر غافل کړي تاسو لر ډیروالی څه چې ډیروالی بس غافل کړي تاسو لر ډیروالی ډیروالی د مال ډیروالی د جیداد ډیروالی د نمبرو ډیروالی د ډیګرو ډیروالی د وټونو ډیروالی د طالبانو ډیروالی د معلوماتو بل ډیروالی ډیروالی ډیروالی اکثریت جمهوریت دې تباہ کړي او غر کې کړي الاکم التکاثر حتا زرتم المقابر تر دې چې ولدل تاسو قبرونه یعنی مړي دې په خپل لاس خپل پړ پرګ در کې رانه نه کله نه په کار داسي زردا چې په وشي تاسو بیا توام شنو په کار داسي چې زردا چې په وشي تاسو لا ترون الجحیم زردا خام غاو بومینی تاسو دوزخ لرا کله را سن الله تعالی من علم الیقین کتا سوینی دی لرا په یقینی پویا باندې پویا شي په دی باندې په یقینی پویا نو خامخا وویني دوزخ لرا او بیا وویني دی لرا په یقینی سترګ باندې بیا وتا سنا تپوس کول کیږي په دا قرض باندې د هر نعمت دار کی نو کامیابی کې وپسو نو اصول کامیابی راشه زکول او ایمان او عمل او بیان دا او صبر ولا سر گواه تاریخ انسان ټول انسان انسانیت تاریخ گواه دی ماجګری ټیم گواه دی یقینا انسان چې دې په تاوان کې تاوان نه بچي هغه کسان مگر هغه کسان چې مان راوړو او عمل کړی نه کو وتواصو بالحق ایو ولتا بیان کی د حق وتواصو بالصبر ایو ولتا وینا کی د صبر د کلا کیدو